د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د اونۍ تحلیل خبرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پای مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو هغه ورځ در په یاد کړئ چې هر چا څه ښېګڼه کړې وي هغه به خپل مخ ته حاضره ومومي او څه یې چې بد کړي وي هغه چې هم مخامخ وویني نو دا به خوښوي چې ارمان د ده او دغه بد عمل ترمنځ لرې واټن وای او الله تاسو له خپل ځانه ویروي او الله پر بندګانو ډیر مهربان دی اې رسوله! خلکو ته ووایه، که تاسو په رښتیا الله سره مینه کوئ، نو زما خبره منئ، الله به هم درسره مینه وکړي او ګناهونه به مو در وبخښي او الله بخښونکی، ډېر مهربان دی. ورته ووایه، د الله او رسول تابعداري وکړئ، نو که یې مخ واړوئ، نو بېشکه الله هم کافران نه خوښوي. له عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه تر قیامته پورې له تورې سره لیږل سویم تر څو یوازې د هغه یو الله عبادت وکړای سي چې بل څوک ورسره شریک نسته او زما روزي زما د نږدې تر سیوري لاندې ایښودل سوې ده ذلت او خواري د هغو خلکو لپاره مقدر دي چې زما له راوړل سوي دین څخه سرغړاوی وکړي دا د باتورانو کور دا د باتورانو. نن د یکشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه څلوېښت هجري قمري کال د سفر المظفر د میاشتې نولسمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له اته ویشتمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو په میدان وردګ ولایت کې د دښمن په نظامي مرکز پیدایي برید لس ګونه افسران او پولیس ووژل. د کندهار ولایت په میوند کې نفوذي مجاهدینو د قومندان په شمول پنځه تنه پولیس قتل، یو موټر او ګڼ مهمات ولجه کړل. د روزګان ولایت په چارچینو کې نه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د نورستان ولایت په واما کې پوسته پتحه اووه تنه عسکر مړه او ژوبل نظامي روزنې او د عملیاتو د طراحي د مرکز په توګه کار ترې اخیستل کېده فدایي برید ترسره شو. برید د اتل استشهادي مجاهد عثمان کندهاري لخوا منفجره موادو څخه د ډک موټر په انفجار سره وشو چې دښمن ته پکې خورا درانه تلفات واوښتل. په دغه مرکزونو کې د دښمن سلګونه افسران او پولیس اوسېدل چې یو زر او درې سوه د دښمن نظامي موټر، هموي ټانګونه، رینجر او اکمالاتي موټر په کې موجود وو. د یادولو وړ ده چې پرون سهار له برید څخه لږ مخکې دغه مرکز ته له کابل څخه هم پنځه مارسډیز موټر چې مهم افسران او نظامیان په کې سپاره ول د قرارګاه دروازې ته راورسېدل. کله چې د هغوی تلاشي اخیستل کېده، فدايي برید پرې وشو چې ټول موجود افسران او نظامي وژل شوي او ټپیان دي. د ابتدايي معلوماتو له مخې په برید کې لسګونه افسران او پولیس وژل شوي خورا ډېر وسایط یې له منځه تللي، د مرکز نظام قراول او ودانۍ ته هم سخت زیان اوښتی دی. برید کوونکی مجاهد له ډېرې مودې راهیسې پر دغه ځای برید ته موقع څارله چې پرون سهار یې مناسب وخت پیدا کړ او دښمن یې تار و مار کړ. په برید کې وژل شوي او ټپیان ټول نظامي خلک دي، ملکي خلک له دې ځای څخه لېرې اوسېږي او دلته یې د راتګ او نږدېکت احتمال نه و. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د سره غره په سیمه کې بیګا شپه د اسلامي امارت دوه تنه نفوذي مجاهدینو په پوسته کې په میشتو مزدورو پولیسو د خپلو ټوپکونو شپېلۍ راواړولې په دې اتلوال برید کې د قومندان پهلوان او ورور په شمول یې پنځه تنه ځای پر ځای ووژل د قومندان پهلوان ورور چې له سپیشل فورس مزدور عسکرو سره په چاپو کې هم ملګری وو په خورا وحشت او ظلم سره یې شهرت درلود. له پېښې وروسته دواړه مجاهدین د مزدور دښمن له یو پیلډر موټر او شپږ میله وسلو سره روغ رمټ تر مجاهدینو پورې راورسېدل. د یادونې وړ ده چې یوه اونۍ وړاندې هم په کندهار ښار کې د همدې ښار لپاره د مزدور امنیه قومندان عبدالرازق د یو لړ امریکايي او داخلي مزدورانو په شمول د نفوذي مجاهد په برید کې مړاو ژوبل شول. د نفوذي مجاهدینو بریدونو د دښمن ترمنځ د سختې بې باورۍ فضا رامنځته کړې ده. د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د سپرۍ په سیمه کې په هغه مزدور عسکرو یو په بل پسې د څلورو خښ کړای شویو ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې چې د لارې د امنیت نیولو لپاره راوتلي وو. د چاودنو له امله اووه تنه مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز له یاد ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، هغه نمایشي انتخابات چې پرون په کندهار ولایت کې ترسره کېدل له سختې ناکامۍ سره مخ شول. خبر زیاتوي، د کندهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د مزدور دښمن هېڅ ډول انتخابات نه شته، یوازې د څلورو ولسوالیو په مرکزونو کې دښمن انتخاباتي سایټونه خلاص کړي چې هغه هم د مجاهدینو تر بریدونو لاندې دي. همداراز د بولدک او تخته پل ولسوالیو تر نیمایي په ډېرو برخو چې د مجاهدینو تر کنټرول لاندې دي هېڅ انتخابات نه شته. د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اړوند د هوشي په سیمه کې وړمه شپه یوه بجه د ولسوالۍ پر مرکزي ودانۍ توغندیز برید ترسره شو. د برید په پایله کې د یوه مزدور قومندان په شمول اووه تنه مزدور پولیس ژوبل او دوه تنه یې ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د یاد ولایت د چورې ولسوالۍ اړوند د تورې چینې په سیمه کې تېره ورځ سهار نه بجې د مزدور عسکرو په ګزمه د ویشتونکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ اړوند کور درخولۍ ته مخامخ د مزدور دښمن په پوسته باندې د مجاهدینو لخوا برید ترسره شو. د ترلاسه شوي راپورونو په اساس دغه برید کې یو مزدور پولیس مړ او د پوستې د قومندان په ګډون شپږ تنه نور پولیس مرګوني ټپیان دي. همداراز د پوستې ټول مهمات او وسلې مجاهدینو له ځانه سره وړي او پوسته یې په یو مخیز ډول ویجاړه شوې ده. د بدخشان ولایت ارغونجخوا ولسوالۍ اړوند دوابه سیمه کې په اربکیانو برید تر سره شو چې وروسته په سخته نښته بدل شو. د برید په ترڅ کې د اجیر دښمن څلور شریر اربکیان ووژل شول او درې تنه ژوبل دي. همداراز درې کلاشینکوف، یو راکټ او یوه زیاته اندازه د پیکا مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د پکتیکا ولایت سراوزې ولسوالۍ اړوند شاتورو سیمه کې په مزدور پولیسو د مجاهدینو لخوا وسلوال برید ترسره شو چې له امله یو رینجر تخریب څلور تنه مزدور پولیس قتل شوي او دوه تنه نور ژوبل شول د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ اړوند شروازه سیمه کې د مزدوري اردو ټانک په ماین والوزول شو د مجاهدینو لخوا د ځای پر ځای شوي دغه ماین په چاودنه کې د مزدور دښمن ټانک په بشپړه توګه ویجاړ شوی او پکې سپاره څلور تنه ګوډاګیان وژل شوي دي همداراز دوه ساعته وړاندې هم د یادې ولسوالۍ سرایک سیمه کې د ګوډاګي اردو په پوسته برید وشو چې له امله یو شمېر ګوډاګیان مړه او ژوبل او پوستې ته زیان اوښتی دی یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت څرخ ولسوالۍ خواجه اسماعیل سیمه کې د غلام ادارې په پیاده عسکرو برید ترسره شو چي له امله يې دوه تنه مزدور عسکر ووژل شول. وارخطا دښمن چي همېشه د خپلي ماتي غچ له بې وسو ولسونو اخيستی، تر بريد وروسته له پوستي څخه په کلي هوانونه ويشتلي او ملکي وګړو ته يې زيان اړولی دی. بل طرف ته په عين وخت د پوستي جک په سيمه کي مجاهدينو د مزدور دښمن په يوه بله پوسته هم د نارنجک انداز بريدونه ترسره کړي، چي له امله يې دوه تنه مزدور عسکر مرګوني ژوبل شول. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د حاجي قدوس د کور په سیمه کې بیګا ماښام اته بجې د مزدور اربکیانو پر پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې یو تن مهم اربکی ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو همداراز بیګا ماښام او نیمې بجې د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د شمالنې په سیمه کې د مزدور عسکرو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید کې څلور تنه مزدور عسکرو ته مرګي ژوبله اوښتې. په پېښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د یاد ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د زقوم چراهي په سیمه کې بېګا شپه او نیمې بجې د مزدور اردو په پوسته د لیزر په مټ برید ترسره شو چې پکې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شو. همداراز پرون سهار نه بجې د نادعلي ولسوالۍ اړوند د لوی منده په سیمه کې د مزدوري اردو په پلې ګزمه د دراسکوپ په مټ برید تر سره شو چې پکې درې تنه اجیر عسکر مړه او ژوبل شول. یو بل خبر وايي چې د مرکز لښکرګاه اړوند د پنځه سوه پنځه بوست زون باندې پرون ماسپښین دوې بجې په داسې مهال توغندیز برید تر سره شو چې د اشرف غني د راتګ لپاره یاد زون ته د مزدوري ادارې ځانګړې قطعه هم راغلې وه. توغندي په نښه شویو هدفونو لګېدلې چې له امله یې دښمن ته زیان اوښتی خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. همداراز د یاد ولایت د مارجې ولسوالۍ مرکز ته څېرمه پرون مازیګر پنځه بجې د مزدوري اردو پر پوسته د دراسکو په مټ برید ترسره شو چې یو تن اجیر عسکر پکې ژوبل شو. په پېښه کې یو تن مجاهد هم زخمي شوی. د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو کې ګډ دښمن په ولسي خلکو چاپه کې دروند وحشت ترسره کړی. د یاد ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند مملي سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي ګوډاګیانو په ملتیا د ملکي وګړو په کورونو چاپې ووهلې. یاده چپه کې اشغالګرو او د دوی کرایه شوو قاتلانو دوه تنه کلیوال په شهادت رسولي، د ملکي خلکو د کورونو دروازې په بمونو الوزولي، د تلاشیو په نوم یې د شخصي ملکیتونو بې دریغه لوټماري کړې او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې بې ګناه کلیوال سخت ځورولي او ویرولي دي. د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ اړوند د شهر کهنه په سیمه کې په هغه مزدور عسکرو وسلوال برید ترسره شو چې له خپلې قرارګاه څخه پلي راووتل د برید په پایله کې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل څلور تنه نور ژوبل شول همداراز په یاده سیمه کې په هغو مزدور عسکرو بیګا ماښام تر نیم ساعت پورې وسلوال برید ترسره شو چې له خپلې قرارګاه څخه راوتلي وو. د برید په پایله کې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل شوی او څلور تنه نور ژوبل شول. یو بل خبر وایي چې د مرکز پراشار اړوند د سور کلینیک د پوستې دوه تنه مزدور پولیس پرون مازیګر پنځه بجې د مزدور پولیسو په موټر سایکل چاودنه شوې چې له امله یې دوه تنه اجیر پولیس ژوبل او موټر سایکل یې ویجاړ شو همداراز پرون سهار لس بجې د دیک په سیمه کې یو تن مزدور پولیس د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د دهندره په سیمه کې تېره ورځ ماسپښین درې بجې د مزدور دښمن په ټانک د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې ټانک تخریب او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هرات ولایت د کوهسن ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر ورځ دوه تنه مزدور عسکر چې په فراه ولایت کې دنده ترسره کوله د مجاهدینو له لوري له ټولو اسنادو سره ژوندي ونیول شول د نوموړو قضیه د اسلامي امارت شرعي محکمې ته وسپارل شوه همداراز پرون سهار د اسلامي امارت د صحت عامه مسؤلینو د بادغیس ولایت په مقر ولسوالۍ کې له درملتونونو نه یوه اندازه تر وخت تیر درمل کشف او وروسته د عامو خلکو په وړاندې وسوځول. د بغلان ولایت پل خمري ولسوالۍ اړوند د کابل مزار په لویه لاره مجاهدینو د کمین په ترڅ کې د مزدور اردو په اکمالاتي موټرو برید ترسره کړ. دغه برید کې د ګوډاګي دښمن دوه اکمالاتي موټر چې دوی ته یې غوښه لېږدوله د مجاهدینو لخوا ولجه شوي او خوندي ځای ته لېږدول شوي دي. وروستی خبر دا چې د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند په خودخیلو او علیزو کلیو باندې امریکایي اشغالګرو په ولسي خلکو چاپه ووهله د څرخاکو په مټ ترسره شوې دغه شپږ ساعته جګړه کې وحشي اشغالګرو د اصیل الدین محمود الله او یاسر کورونه په بمونو الوزولي د حاجي عبدالغني په کور کې یې تراکتور او موټر سایکل سوځولي په دې سربیره یو کلیوال زخمی کړی او بل یې د بندي په توګه له ځانه سره وړی دی. د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو. ای سرباز اردو برگرد و بیا و خود را از هلاکت نجات بده تا به کی در خدمت کفار و غلامان آنها که مسلمان وي د کافر سره یاري څنګه کړي که مسلمان وي د کافر سره یاري تر دې وروسته بهرنیان افغان ځواکونو ته د برېښنالیک له لارې روزنه ورکوي د کندهار او هرات ولایتونو د خونړیو پیښو وروسته د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کښې بهرنیو ځواکونو د خپلو پوځیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره پر نویو پلانونو کار پیل کړی چې یو یې هم د افغان ځواکونو سره د مخامخ اړیکو نیول ځنډولي دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه راپور کښې لیکلي چې د جنرال عبدالرازق تر وژل کېدو وروسته د امریکایي ځواکونو تر منځ وارخطایي رامنځته شوې خو د هرات ولایت د شینډنډ هوایي ډګر تر پیښې وروسته چې د طالبانو نفوذي افغان کمانډو عسکر د چک هیواد یو بهرنی سرتیری وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل دغه وارخطايي یې نوره هم زیاته کړه او په بهرنیو ځواکونو کښې یې ویره خپره کړه. د قاطع ملاتړ ویاند په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تر دې وروسته به د افغان ځواکونو سره د برېښنالیک او ټلیفون له لارې مرستو ته دوام ورکوي. د اشد ضرورت په وخت کې به افغان چارواکي د دوی مرکزونو ته وربلل کیږي. ځکه بهرني ځواکونه تر دې وروسته اجازه نه لري چې د افغان ځواکونو قرارګاوو یا نورو مراکزو ته ورسي. اوس د بهرنیو ځواکونو د ماموریت په اړه شکونه ډېر شوي. دوی وایي چې موږ په افغانستان کښې د افغان ځواکونو د روزنې، مشورې او مرستې لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. نو آیا تر دې وروسته به بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو روزنه د برېښنالیک یا ایمیل له لارې کوي؟ د قاطع ملاتړ دغه پرېکړه کېدای سي د بهرنیو او افغان ځواکونو پر ګډو عملیاتو هم اثر واچوي، ځکه چې په جګړه ییز ډګر کښې مستقیماً روابط مهم رول لوبوي او په نه شتون کې یې د افغان ځواکونو هوایي مرسته ناممکنه ده. همدارنګه د بهرنیو او افغان ځواکونو ترمنځ په دومره لویه کچه واټن رامنځته کېدل خپله د کابل حکومت لپاره د خطر زنګ او د طالبانو لپاره لویه بریا ده. تر دې وړاندې کله چې افغان پوځیان د بهرنیو ځواکونو سره ګډو مراکزو ته ننوتل نو په لومړۍ دروازه کښې د هغوی څخه وسلې اخیستل کېدلې او هملته په ډیپوګانو کې ساتل کېدلې چې دغه لړۍ اوس هم په لویو مراکزو کې روانه ده د بهرنیو ځواکونو دغه احتیاطي ګام د طالبانو د نفوذي بریدونو مخه ونه نیول بلکې زرغون پر آبي بریدونو دوام وکړ چې وروستۍ بیلګې یې د کندهار او هرات پیښې دي د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې د طالبانو سره د امریکایي جګپوړو چارواکو ناستې په پا پاکستان کې د ملا عبدالغني برادر خوشي کېدل د راپورونو له مخې د امریکا له لوري د خپلو سلو تنو پوځیانو د هوسا کولو په پلمه ایستل هغه څه دي چې د افغان جګړې څخه اوریدونکو او مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله تعالی دی وکي چې تیره یو اونۍ مو په خیر او عافیت سره تر سره کړی وي او د ژوند په ټولو چارو کې بریالي وي په همدې هیله زه او زما محترم همکار غواړو د دې اونۍ د تحلیل او ارزونې خبرونه تاسو ته له نوي موضوعاتو او تازه مسایلو سره وړاندې کړو هیله ده چې د توجه او ښې استفادې وړ مو وګرځي. ښاغلی مل صاحب زم په خپل وار سره خپل درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم الله دې وکړي چې د زمونږ درانه او قدرمن اوریدونکو دي د صحت په جامو کې پټ اوسي زمونږ استاد سي د اونۍ د تحلیل د دې اونۍ موضوع لکه تاسو د څنګه معلومه ده په دې ورستیو کې د پارلماني ټاکنو په نامه باندې په هیواد کې د اشغالګرو او د هغوی د لاسپوڅو له خوا یوه جعلي پروسه هغه په لار باندې واچول شوه او د دغه انتخاباتو په باره کې چې آیا دا انتخابات کامیاب وکنو او دا د دې انتخاباتو نتایج به څوک وي او په دې کې به کوم خلک هغه د ولس د استازو په نامه باندې خلکو ته وړاندې کیږي د اسلامي امارت د مجاهدینو په لاس د خپل اعمالو په سزا ورسېدل نو موږ به په دې خبرونه کې دې ته هم اشاره وکړو چې دغه پیښې د امنیتي لحاظ او د خپل تکتیک له لحاظ څومره کامیاب وي هو حق مل صاحب لکه تاسو چې اشاره وکړله په دې اونۍ کې یو اهم موضوع دا و چې په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د پارلماني ټاکنو په نامه باندې یو ډرامه او یو جعلي پروسه غمخ کې سوله او داسې وانمود کړل سول چې په افغانستان کې یو ډیر مهم بنسټیز کار هغه تر سره شو په داسې حال کې چې دغه ټاکنې د کې نه ولس برخه واخیستله نه د افغانستان په پراخو سیمو کې تر سره شوې معمولی په یو څو خارونو کې صندوقونه کې خودل سول لکه څنګه چې امریکایانو او د امریکایانو د غلامانو او د ټاکل شوی کمیسون خوخه او مرزي و په امغه اندازه باندې صندوقونه ولو که له جعلي کارټونو، له جعلي کاغذونو، له جعلي مهرونو، له جعلي تذکرو، له هر شي نه په هغه کې استفاده شوې وي، خو بیا هم دغه پروژه دوی اعلان کړه چې دا ترسره شوله. په داسې حال کې چې مخکې هم اسلامي امارت د دغه ټاکنو نه وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دغه ټاکنې د امریکایانو د یو خاص هدف په خاطر باندې ترسره کېږي، نه به په هغه کې د افغانستان ولس ګډون ولري نه د افغانستان استازیتوب وکړي او نه ممکنه ده چې د افغانستان په پراخه سیمه کې دغه ټاکنې تر سره شي هماغه چې وسول په کوم ورځ باندې چې دغه ټاکنې وي له محدود یو څو ښارونو نه پرته نور د افغانستان ټول ولایتونه ټول ولسوالۍ ټول لوی لارې د اسلامي امارت د مجاهدینو تر حصار او د هغو تر کلابندۍ او د هغو تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې باندې وي او هیچا ته اجازه نه ورکول کېدله چې دغه خندنۍ ډرامې کې برخه واخلي بلکې د افغانستان ولس هم په دغه ورځ باندې د اسلامي امارت غږ او غوښتنې ته لبیک ووایي او په پراخه کچه له دغه ټاکنو سره پریکون اعلان کړل په ډیر کم تعداد کې په ښارونو کې څوک وسیدل هغه په دغه ټاکنو کې برخه واخیستله هغه هم په ډیره کم پیمانه او د لږ شمیر خلکو په تعداد باندې دوی حضور درلود نور د افغانستان ولس قاطع ټول په خپل کورونو کې ناستو بالکل په دغه ټاکنو کې برخه وانه خستله بل مهمه خبره دا و چې دوی د دغه ټاکنو په اړه مخکې ویلي وو د انتخاباتو کمیسون چې هغه څوک به برخه پکې اخلي چې دغه دغه تذکری بایومټریک وي او د بایومټریک سیستم له فلتره تیر سي نو دغه دوی دا اعلان هم کړی وو چې دغه سیستم باندې یو میلیون تذکری هغه تیرې سوي دي یعنی هغه تایید سوي دي هغه رجستر سوي بایومټریک سیستم باندې نور یعنی یو میلیون اب اخوا چې څلور د میلیون نفوس د افغانستان کې یو حق دی نه درلود د همدغه انتخابات د کمیسون د پریکړې په اساس په دغه ټاکنو کې برخه اخلي کې اخیستي وي هغه هم یعنی دوی به یې له هغه باطل دي هغه موږ نه منو نو د افغانستان د یو احصایل مخکې پنځه دېرش میلیونه نفوس ته په دې کې څلور دېرش میلیونه د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې په اساس ترېنه محروم وو یې صرف یو میلیون خلکو په دې کې برخه اخیسته خو په دغه یو میلیون کې هم چې تاسې شاهدانې چې څومره جال څومره فریب څومره دوکې او څومره جار او تزویر په دې کې سوی ده چې یعنی ټول په دې باندې شاهدی ورکی نو ویلی سو چې دغه ورځ باندې یا تیستم د میزان باندې چې کومې ټاکنې وشوې دا نه افغاني رنګ درلود نه په افغاني مصالح باندې بنا یو پروسه وه بلکې دا د امریکا نه یو خاص مصلحت و د همدغه کار لپاره هلې ځلې کولې ترڅو خلکو ته وښیي امریکایي حضور په افغانستان کې دا مثبت ده او دلته مهمو کارونو د ترسره کېدو ته زمینه سازي کوي تاسې ولیدل چې دې نه څو ورځې مخکې د امریکایانو قومندان جنرال میلر هغه قندهار ته لاړ او د اندغه پروسې د کامیابولو لپاره هلته د قندهار ولسی خلکو سره او چارواکو سره ولیدل او لغونه وغوښتل چې تاسو باید په هر قیمت یو دغه پروسه باید کامیاب کړئ نو لدې شکه هم معلومیږي چې امریکایانو څومره په دغه کار کې دلچسپي درلوده کدا چې نه وینو جنرال میلر خو یو پوزي جنرال د دغه انتخابات سره سره کار ده هغه ولې په دې موضوع کې برخه اخیستله، خو له دې ښکته معلومېږي چې دا د امریکایانو له خوا نه یو جوړ شوی، ډیزاین شوې پروژه وه او هغوی غوښتل چې دغه پروژې له لارې نه هغه خپل تبلیغاتي او هغه خپل سیاسي اهداف چې هغه ترسره کړي. د هغه هم الله تعالی ډېره نږدې نتیجه جنرال میلر ته په قندهار کې وروښودله، تر سترګو یې تېره شوله. چې یو سرتیری او سربکفه مجاهد په غو باندې بریدونه وکړل د جنرال میلر نه پرته د امریکایانو مهم څو جنرالان او کسان هغه ټپیان سول او د افغانستان په کچه تر ټولو وحشي او جهنمی قومندان چې کوم یو جنرال رازق د زورګونو افغانانو په وینو یې لاسونو سرو هغه خپل انجام ته ورسېد نو ویلی سو چې دغه پروسه یو نمایشي وه او هیڅ منتج نه و او خپل افغانانو په دې باندې اعتراف وکړ ما پرون د کابل د رژیم د پخوانی ولسمشر په اصطلاح د کرزي مرکه هم واوریده لغنه هم چې دا پښتنه وکړه نوغه صرف دومره ویلې چې وو دا ټاکنې خو تر سره شوې خو دا د افغانستان په څو خارونو کې تر سره شوې پاتې افغانستان ویل دغه ټاکنو نه به برخه ونو دا هم لټولشکا یو خصوص بوت چې دغه ټاکنو په اړه رامخې تاسو مننه ایمل صاحب تاسو ډیرو خو مهمو ټکو ته اشاره وکړه لکه تاسو ته څنګه معلومه هم ده دغه پارلماني ټاکنې اټکل دا و چې دا باید ډیر مخکې شوي وي تقریبا دوه درې کاله دغه ټاکنې وځنډول شوې هغه علت دا و چې د کابل ګډاګي ادارې ته دا معلومه و چې دوی په ټول هیواد کې انتخابات نشي کولای او د مجاهدینو د ورستیو پرمختګونو په وجه باندې دا ناشونی و چې په هیواد کې انتخابات وشي او دغه پروسه دی په لار باندې واچول شي خو په دې وروستیو کې دوی له دې وجه مجبور شول چې بهرنیانو غربي هیوادونو دوی ته وویل که چیرته تاسو د انتخاباتو دغه د رای اچونې دا سیستم ودروي نو موږ به تاسو نه خپل مرستې قطع کو او هغه ورته دا ویل چې موږ تاسو نه ولسواکي یا په معنا دیموکراسي غواړو او تاسو که چیرته دغه پروسه هم د سيزندولې وي موږ بل تاسو سره هغه مرستې او هغه مالی امکانات چې تاسو ته په واکه درکو هغه هغه بل تاسو نه قطع کیږي نو په همدې وجه باندې دوی مجبور شول چې خارجيانو نړیوالو ته یا غربیانو ته دا وخی چې دلته یو دیموکراسي او سیستم روان دی په همدې وجه باندې دوی دا پروسه مخه ته واچوله خو لله الهم لکه څنګه چې ټول هوادوال ته پته ده حتی تاسو د هغه کسانو نمونه واغسل چې هغه د همدې حکومت خواخوږي یا مشران یا پلویان دي هغوی هم دا یو ډیره ناکامه پروسه وبلله او په دې کې ډیر ستر مشکلات کابل ګډاګي ادارې بهرنیان ته داو لومړی دا چې د هیواد اکثریت سیمه حکومت هم دا اعتراف کوي نړیوال هم دا اعتراف کوي چې هغه د مجاهدینو په لاس کې دي کله چې ساحه د مجاهدینو په لاس کې هغه ځایونه کې خو بالکل دوی ونه شو کړی چې انتخاباتو کې عین حال کې نور هغه سیمو کې چې هغه بازارونو کې یا هغه ځایونو کې چې حکومت پاغه کې واکمن دی په هغه ځایونو کې هم مجاهدینو دوی آرام پرې نه خدل او لکه موږ تاسو ته څنګه معلومه ده د هوا دوه ولایتونه غزنی او کندهار هغه دغه انتخاباتي پروسې نه بشپړ وستل شو کم معلومات چې د هوا مختلف ولایتونو راځي نو د هوا په اکثر ولایتونو کې هم کسه هم دوی اعلان کړ چې موږ انتخابات کړی دي خو هغه انتخابات چې دوی وایي یقینا اغلت نه دي شوی لکه موږ تاسو د کندوز فراه یا هم د رقم د نور ولایتونو نمونه غسل شو چې په ولسوالیو کې بالکل انتخابات نه او بلکې په خارونو کې هم چې دوی کم صندوقونه یخي هغه هم د مجاهدینو تر تهدید او د مجاهدینو تر گزار لاندې او مسقط یو جعلي پروسه دوی په لار باندې واچوله او نړیوال ته ویل چې موږ دغلته هغه کم نظام چې تاسو موږ تر اوړه هغه موږ روان ساتل نو په هر حال مجاهدینو په امنیتي لحاظ سره کابل د ګډاګي ادارې او دلته د موجودو بهرنیو ځواکونو واک اختیار هغه نړیوالو ته سرګن کې چې دوی په هیواد کې سمره یو سمبولیک او اسي تشپنوم باندې واک اختیار لري ګنې په حقيقي واک او اختیار او حقيقي ځمکنۍ حاکمیت هغه الحمدلله د مجاهدینو په لاس کې دی بل دوهمه ناکامي د دوی تاسو چې څنګه اشاره وکړه تخنیکی ناکامي و په اکثرو ځایونو کې د دوی چې کوم بایومټریک سیستم هغه کار نه کوي په همدې وجه باندې دغه پروسه مختله و دریم د دې انتخاباتو لوی ناکامي هغه د کابل ادارې نه مدیریت او غیر فعال اداره و حتی هغه کسان یې چې د انتخاباتو د سایټونو لپاره مسولین ټاکلي چې تاسو به راځي دلته به کار کوئ او دلته به دا کار په مخ وړئ نو د انتخاباتو په ورځ هغه خلک د مجاهدینو له ډاره نه راغلي چې هسې نه چې مجاهدین په دې سایټونو باندې برید وکړي او دوی ونه وژل شي په همدې وجه هغوی کار ته نه حاضر شوي څلورمه خبره دا هم و چې د دوی لوی مشکل دا و چې ولس ورسره پریکون کړی ولس دغه انتخابات باندې اعتبار او باور نه درلود په همدې وجه هیوادوالو په دې پروسې کې شمولیت ونه کړ لکه زه تاسو ته مثال ویم د لوګر په برکه برک ولسوالۍ کې چې کله خلکو نه تاسو کیږي چې تاسو ولې په دې کې انتخاباتو کې شمولیت نه کوي هغه ویل چې موږ په دې انتخاباتو کې څنګه شمولیت کوو همدغه حکومت د همدغه امریکایان دی راځي زمونږ بچي وژني زمونږ عالمان وژني زمونږ ځوانان قاریان حافظان وژني زمونږ کورونه راورانوي نو دغه انتخاباتو کې موږ څه شمولیت کوو کابل نه صفر قطار راځي زمونږ په لوګر کې دغه وحشتونه تر سره کوي نو دا انتخابات به موږ د څه لپاره وکړو نو موږ دغه حکومت پروګرامونو کې برخه نه اخلو عین حال کې په لغمان کې خلکو نه تاسو شو چې تاسو ولې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي د لغمان خلکو ویلي چې د انتخاباتو نو څو ورځې مخکې د لغمان د الینګار ولسوالۍ د نورلام سه په دره کې الته وحشي ځواکونو الته عملیات وکړ تقریبا 11 ملکي وګړي هغلته ووژل شول واړه ماشومان په وینو باندې لړلي په خاور باندې لړلي نو دوی ویل چې دغه انتخابات به موږ ته څه ګټه ولري چې موږ وژل کیږو موږ بمباریږو زموږ کورونه اولادونه دا تر یو عام وژنې لاندې دي نو موږ به دغه انتخابات څنګه کو او بل مهمه خبره مل صاحب دا هم ده چې په دې کې به څوک کامیابیږي دا معلومه خبره ده چې دا یو جعلي پروسه او لسم په دې باندې وغولول شو نړیوال هم دا وویل شو چې دلته یو انتخاباتي پروژه په مخ واچول شو خو په حقیقت کې دغه پارلمان ته به هغه څوک راځي چې هغه د کافرو اشغالګرو هغه ګډاګي وي او هغه سړی به وي چې د بهرنیانو د هر منفعت د پاره به د خپل کار هغه مخته وړي بهرنیان چې هر خبره ورته وي لکه څنګه چې مخکینی پارلمان دوی ته امنیتي تړون امضا کړ دوی ته قانوني د جرمونو مسؤلیت ورکړي چې په هیواد کې هر جرم کوي نو دوی به مسؤل وي او عین حال کې دوی سره د هر قسم تړونونه چې بهرنیان غوښتل هغه ورسره وکړل او د دوی د اشغال نه دفاع وکړه نو دغسې خلک به هم دغه پارلمان ته راځي دوی فقط نړیوال ته یو یو جعلي پروسه وړاندې کړه خو په حقیقت کې به دلته د ولس پر رایو یا د خلکو پر رایو باندې څوک نه راځي دلته به هغه څوک راځي چې هغه بهرنیانو خوښ وي او د هغوی دپاره تر ټولو ښه کار کولی شي رښتیا هم حقمل صاحب کومه پروسه چې د میزان په اتویستمه نیټه باندې ترسره سوله او کوم خلک ممکن ورته کامیاب سي د پارلمان د وکیلانو یا د استادو په صفت باندې نو شک نشته چې دې ته به هغه کسان لار پیدا کوي چې هغه د امریکایانو خاص وفادار خلک وي دغه اشغال تاییدوي او په دې باندې به دوی تاکید کوي چې امریکایان له افغانستان څخه ونه وځي او دا کوم رژیم چې هغه د فساد دربدرۍ ناورینونو او لو فسق فساد څخه ډک ده نو د دې دوام بغواړي نو دغه خلک به دغه پارلمان ته لاره پیدا کوي او د دغه څیرو په وجود کې په یو پارلمان شکل مجلس منځته راځي نو طبعا له دغه یو اجیر پارلمان له دغه یو اجیر څیرو څخه افغانان هیڅ د خیر تمه نه لري نه کړی ده بلکې دغه کسان چې زیاتره د معلوماتو لمخې نه چې کاندید شوي دي دغه پارلمان ته د اکثره د تیر پارلمان د وکیلانو د زامن دي یا نږدې خپلوان دي یا ورونه دي نو دا یعنی کوم د سیو توپیر پکې نه دراغلی چې افغانان له دوی نه د مثبت تحول تم ولري او یا دا فکر وکړي چې دوی به د افغانستان د علیا مصالحو لپاره دوی ګامونه واخلي نو طبعا دوی د تیرو اوولسو اتلسو کلونو په اوږدو کې چې د افغانستان له ولس سره کوم ظلم، زیاتی، جبر او بربریت ترسره شوی ده، د امریکایانو حضور دلته توجیه شوی د دوی به همدغه کار کوي. یعنې له دوی نه د د یو فیصد د خیر توقع هم نه شي کیدلی. زه په سل په سله په دې باور یم چې دوی به له تیر پارلمان نه زیات د امریکایانو ایجنټي، د امریکایانو جاسوسي او د امریکایانو د ګټو لپاره به دوی کار کوي. نو زما فکر او سوچ دا ده چې افغانان هسي هم له دغه پروسو څخه مایوس دي لکه په دغه ټاکنو کې چې ثابت سو چې د افغانستان اکثریت ولس په دې کې برخه وانه خستله که څه هم د کابل د انتخاباتو کمیسون اعلان وکړ چې 3 میلیونه خلکو په برخه اخیسته خو دا خبره هیڅ کله غنه لري واقعیت نه لري بلکې اندغه یو میلیون خلکو په دې کې برخه اخیسته واغه هم دولتي مامورینو او یا هغه کسانو چې دغه امریکا نوا خلکو وکیلانو له خوا هغو ته بډې رشوتونه ورکول شوي او په دغه پروسې کې دوی برخه اخیستې وه نور د افغانستان ولایتونه ولسوالۍ لرې پرتې سیمې له دغه پروسو صلیل الحمد هغوی تر نه پاک سوتره او مسؤونو نو زما په فکر د دغه نوي پارلمان په وجود ته راتګ به د تیر پارلمان څخه زیات د افغانستان د اولیاو مصالحو لپاره زهرجن او د بدو نتایجو څخه ډک وي نو زما هیله دا ده چې افغانان له دغه پارلمان سره چې څنګه په د میزان پاتې استمه پرې کونو کو داسې باید په عمل کې هم نور هم وخوځيږي د دوی په مقابل کې راپورته شي او اواز اوچت کی او د افغانستان د ټول ولس دغه یو دایه چې هغه د خارجي اشغال پای ته رسیدل دي د امریکایانو وتل دي دغه بدرګه کی نو که الله فضل وکړي د امریکایان له افغانستان څخه ووځي امریکایان خپل اشغال ته د پای ټکی کړي نو بیا ممکن ده چې په افغانستان باندې د خیرازي او د سوکالي او د نجات وزر وغوړیږي او الله تعالی فضل او رحم کرم وکړي یقینا ایمل صاحب د اسلامي امارت ورستي لاسته راوړنې پرمختګونه او د اسلامي امارت هغه د زور نمایش دا د خوشحالیو د بریا او د فتح زیری له ځان سره لري د میزان په 28مه دا ټولو هیوادوالو او نړیوالو ته دا څرګند شو چې د افغانستان په خاور باندې واقعي حاکمیت او واقعي تسلط د چا دی ګوډاګي اداري او همدار رقم بهرنیانو د خپل ټول زور او طاقت سره د خپل ټولو تیارو ټانګونو د خپل ټول جنگي وسایلو سره ونه شو کړی چې حتی په خارونو کې هم چې دوی د حاکمیت داوا لري الته هم په آرامه او په مطمئنه فضا کې هغوی انتخاباتو کې حتی په کابل کې چې څومره ګډوډي و خلکو د کابل خلکو دا ویلو چې کابل کې دا حال دی نو په نور ولایتونو کې بس حال وي نو مقصد دا دی چې اسلامی امارت بهرنیانو د کابل ګډاګي اداره وننګول او هغوی ته د مجاهدینو زور واک اختیار د هغوی ته د مجاهدینو قوت وحدت او د مجاهدینو ځواک ورخوده او عین حال کې د ورستیو وحشي جنرالان وژل کېدل دا هم د ګوډاګي ادارې چارواکو بهرنیانو ته او د ګوډاګي ادارې هغه نورو وحشي جنرالانو ته چې هغوی اوس هم لګیا دي په هېوادوالو باندې ظلمونه کوي، ستمونه کوي، د بهرنیو په اشاره باندې او د بهرنیانو د خوشحالولو لپاره خپل هېوادوال وژني، خپل مسلمان وروڼه وژني، هغه مجاهدین وژني چې د همدې خاورې، د همدې دین، د همدې خلکو د خپلواکۍ لپاره، عزت لپاره، شرف او لوړوالي لپاره دوی لګیا دي مبارزه کوي نو هغه ته هم دا پیغام دی چې تاسو د خپل هغه فعالیتونو نه چې ګټه اشغالګر ته رسیږي که د هغې نه لاس وانخلئ نو تاسو باندې به هم ان شاء الله العزیز د افغانستان د اسلامي امارت د قهرمانو زړورو او سرشندونکو مجاهدینو په لاس باندې د خپل اعمالو سزا در رسیږي نو مخکې له هغې نه چې داسې ذلت حالات سره تاسو مخ شئ نو له خپل دغه جنایتونو څخه توبه وباسئ او د خپل هوادوالو د وژنې د بهرنیانو سره د مرستې او د خپل دغه ذلیل حالت او ژوند نه لاس په سر شي او عین حال کې د افغان مسلمان او مجاهد ملت ته هم دا پیغام ورکو چې اسلامي امارت چې کومه خبره هم وکي هغه ان شاء الله العزیز هغه عملي کوي ایمل صاحب دا چې زموږ تاسو د دې خبرونه وخت هم هم دومره و دغه خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي تر بیا چې لوي نوې خبرونه سره خپل درنو او قدرمنو اوریدونکو ته حاضرېږو لبینه اجازه غواړو السلام علیکم